وقال الكافرون هذا ساحر كذاب دوی په دې خبره سخت تعجب وکړ چې دوی ته په خپل له هم دوی نه یو ویرونکی راغی منکران وویل چې دی کوډګر دی ډیر درواغجن دی اصلي خبره دا ده چې دوی زما په ذکر کې شک کوي او دا ټولې خبرې د دې لپاره کوي چې دوی زما د عذاب خوند وڅکي أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب آیا ستا د بخشش والا او برلاس پروردگار د رحمت زیرمې د دوی په ولکه کې دي د دوی نه مخکې د نوح علیه الصلاة والسلام قوم عادیانو د میخونو څښتن فرعون سمودیانو د لوط علیه الصلاة والسلام قوم او د آیکا خلکو د درواغو نسبتونه کړي دي إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب دغه خلک هم فقط د یوې زلزلې انتظار باسي چې له هغې وروسته کومه بله زلزله نه وي وقالوا ربنا عجل لنا قسطنا قبل يوم الحساب او دوی وایي چې ای زموږ ربه د حساب لورځ نه مخکې زموږ برخه موږ ته په بیړه راکړه موږ دغه سلطنت محکم کړی وو هغه ته مو حکمت ورکړی وو او د فیصله کوونکو خبرو صلاحیت مو ورپه برخه کړی وو وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب کله چې هغوی داود علیه السلام ته ورغلل نو هغه دا غو په لیدلو ورخطا په واوی لاسو هغه ویل مو ویریګه موږ د داوا دوه لوري چې یوی پر بلې کې راي کړی دی ته زموږ په منځ کې د حق سره سمه فیصله وکړه د انصافي مکوه او موږ ته سمه لاره را وښیه او واقعیت دا ده چې خلک ملک اوسیدونکي خلک زیاتره یو پر بل ظلمونه کوي فقط هغه کسان له دې نه ژغورل شوي دي چې ایمان لري او ښه عملونه کوي او دغه خلک بیخي لږ دي د دغو خبرو په ترڅ کې داود علیه الصلاۃ والسلام پوښتنه چې دا خو موږ په اصل کې پر ده آزمایښت کې ده نو هغه له خپل رب نه معافي وغوښتله او په سجده پریوته او رجوع وکړه فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب موږ هغه ته وویل ای داوده موږ ته په ځمکه کې خلیفه ګرځولی یې له دې کبله ته د خلکو په منځ کې په حقه حکومت وکړه او د نفسي غوښتنې پیروي مه کوه چې هغه به تا د الله له لارې نه واړوي کوم کسان چې د الله پاک له لارې نه بې لارې کېږي په یقیني توګه د هغو لپاره سخته سزا ده چې هغو د حساب ورځ هیره کړه آیا موږ خلک چې ایمان راوړي او نیک عملونه وکړي او هغه کسان چې په ځمکه کې فساد کوونکي دي یو شان تکړو آیا موږ پرېزګاران د فاجرانو په شان وګرځوو